امام نووي رحمت الله تعالی علی دا خپل کتاب چې دیتا ریاض الصالحین وایي او پدې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه په طریقې د آداب او ذکر کړی دی ورونو یو هغه کتابونه د حدیثو دي چې هغه ته سنن وي هغه د فقه په مسایلو باندې بابونه تړل کیږي او اوس کو احادیث مبارکه راوړي یو داوی چری ته آداب وي لکه الادب المفرد د امام بخاری رحم الله نو دا ریاض الصالحین د آداب په فرض باندې لیکل شوی دی یعنی دی کی هغه اخلاق هغه کارونه چې هغه سبب ګرځي د حسن معاشري په دنیا کې او بیا سبب ګرځي د خلاصېدلو د عذابونو نه په آخرت کې او د حاصلولو د نعمتونو نه په آخرت کې دې ته د آداب په طرز باندې کتابونه لیکل وایي بابونه پدې کې درې سوا شپېته بابونه دي اول باب اخلاص اخرنه باب باب ما اعد الله تعالی للمؤمنین فی الجنه نو اشاره دی تا چې اخلاص سبب ګرځي د هغه نعمتونو چې کوم رب کریم تیار کړی دی مؤمنانو لره په جنت کې او عجیبونه طرز اختیار کړی دی زما د خپل سوچ د کمزوري سوچ مطابق باب الاستغفار آداب خو ذکر شول تا وریدل کستا په عمل کې نو نو توبه وباسه جرمونه دي کړی نو استغفار وکا نو چې استغفار دی وکاو او مغفرت نصیب شو نو جنت به یو او داغي نعمتونه به یو باب ما عبد الله تعالی للمؤمنین فی الجنه دا د دې یو بل سره مناسبت دی بیا عجیب د دې باب خصوصیت د نورو بابونو نه دا دی چې نورو بابونو کې ابتدا کې د آیاتونه راوړي او کله راوړي ډیر بابونه داسې دي چې کې د آیاتونه نه دی راوړي خو دې باب کې په اول او اخر دواړو کې آیاتونه راوړي دي اول کې ما یاته ان للمت ان المتقین اخر کې هم قال الله تعالی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم ولي والله اعلم حسن تفاول دې کنه او ترغیب دې قران کریم طرف ته او حسن تفاول دې مجلس چې خلاصيږي د مجلس دعای چې هغه کفاره د هغه سړي چې سړي په مجلس کې شوی وي نو مجلس خلاصيږي راشه چې دعا وکړو واخر دعوانا الحمدلله سړی چې تقریر ختمي استادان واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین او کستا فکری نو آخر دعواهم آخر دعواهم سبحان د خپل نقطې سوچ کوو چې الته نعمتونه حاصل شي نو شکریای لو الحمد فی الاولى والاخره نو ما دا کتاب ودی کو نو دام ز شکریا ادا کوم ان الحمدلله آخر دعواهم ان الحمدلله نو دې نقطو ته اشاره وا او دا څه چې اوویل شول نو دا د رب العالمین د طرفنا تربیت دی رب العالمین ځکه خبرې د نبی رسول الله دی د الله خبرې دی تربیت دی نو اخر دعوام ان الحمدلله رب العالمین اوس دی باب کی احادیث ټول احادیث پر ریاض الصالحین کی اتل لستا و شپګ نوی اتل لستا او شپګ نوی او بابونه دی په کیسو 360 360 دا په کې بابونه دي بیا څه احادیث په دې کې مکرر دي الحمدلله ما ارزه کې تاسو صدا ویلی او کدر رب کریم فضل و کرم شامل حالی نو دا ام پدی کی او خدمت ته چې دا وکړي شي چې دا کم ځای کې دا حدیث تیر شوی د مقرر حدیث نمبر 3 د صفه سیمه ده رب کریم دی اجر ورکی چې دا حدیث نمبر مو سره جبنا ذکر کړ دې چا چې کړ دې الله ته معلوم دی هغه مو سره کړ دې الله تعالی اجر ورکی ثواب ورکی اوس راشي باب ما ما عد الله تعالی خجی باب ما عد الله تعالی للمؤمنین فی الجنه باب دې په بیان دو هغه نعمتونو کې چې الله تعالی تیار کړی دي مؤمنانو لپاره په جنت کې قال الله تعالی ان المتقین فی جنات و عیون آئنده کې څو تکلیف سری دی او یا رہی وتا اس ناراضی الیوم ولا انتم تحزنون تیر باندې به خفغان نه غم باندې دا بسو کې الذين امنوا توحید کا بیااتنا وکانو مسلمین عمل سنت ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون تاسو تاسو ملګری بیا دې عام ملګری تحبرون خوشاله کولې کېږي با یو طواف علیهم بصحاف من ذهب وانتم فيها خالدون او تاسو په دې کې تل تر تلای وتلک الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون وای بوتا دا دې جنت آغا چې تاسو له میراث کې درکړې شوی دې ځکه چې تاسو یې عمل کون کی لکم فيها فاکهه کثیره تاسو پاره په دې کې ډېری میوه نه تا ګون هغه نه خوراک کوي او دا اورثتموها میراث سره تعبیر ولې کوي نو نیکو نیانا پاتې شوی آدم علی السلام حوا علی السلام پلار نیکره د صفات شي هغه میراث وي وته کړ یو توجی دا ده زم دا دې چې د جار نیانو یې سب وته پاتې وي زکه ورثم واوي او دریم دا دې چې په میراث باندې شفن کی نو په دې هم شفن کی سو کې تنه چې نه اورل نشي خپل بیا غوندي ځکه بل ته چې څوک جامع اغوندي نو هغه یا ماشومي او یا لیوانی او یا مړی زمونږ دی وادونه کې دغه دیجرو کې جوړی شي نو چې دا مړی دي دا جوړی وتا کې نو مړی خو ځکه نه چې مړی خواشته نه کا ختمي دا غوت لا وتا ایزان برابرې لګي نو ماشومان کوم نه دي ماشومان له زغواده نه کوي نو درېم قسم پتاین بټه کو غن لیونی لیونو ته خلک بل ته جامع اچي دا بل لیونی دا ابو ساړای دی جوړ کړی دبل کپڑے او تواچی یل ته جلټ شوای کراول تی کپڑے وباسي هغه لا دینه جوال ته وباسي دا بل ته پاسه واچي زمونږ نه جامع وباسلی ته څنګه نه دا غواړي بری کی هر قسمه میوا دا سیال کی چې پامن ویلا یذوقون فی الموت نبذ کی دی پدې کې مرګ الا الموت الاولى لیکن مردم بنے چغدی شکل وی او الا الموت الاولى بعد الموت الاولى پس مردم بنینا اگر بنے مرګو بل مرګ دن اغه ناراضی لړې رسانه معنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یا قل آل الجنت فیا جنتیان و جنت کی خوراکی و یشربون اسکاککی ولا تغوتون قضاء حاجت بنی ولا يمتخطون پوزیشن کون کلی بنی ولا یبولون واربول بنی عام په مقابله د خاص کې مراد د عام نه مراد خاص ولا بول خدای ته موږ غد بول ذکر بدی ته بلا تکلفی پزلون کی با اچوری کی لکه سا کما یلهمون النفس لکه څنګه چې دې ته سا اچوری کی لکه دا سا چې د انسان په بدن کې تیری را تیریږي او څه تکلیف نه دا سي دا تسبیح او تکبیر چې دا بدري زونو کې الهامن اچوری کیږي تکلیف باندې وزا به وي یا وي بل تنوای زبوا ما زبوا ما تاسو مو وای تاسو ټول شي تاسو ګرانه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اول زمرۃ اول لا يدخلون الجنه جنت ورزی علی سورۃ القمر دا با فشکل د سپوږمۍ لیله تل بدل لګ ساده سره سپوږمۍ چې درې ورځې پورې ته هلال وای بیا ته قمر وای ساده ته جوړه چې بیا ته بدر وای بیا اخر کې چې دن بیا درې ورځې پاتې شي بیا ته هلال وای عود الطيب ازواجهم الحور العين بيبيان با غټو سترګو والا سریس بینی غټو سترګو والا علا خلق رجل واحد دا بټول یو شانی لکه یو سړی چې څنګه په شکل دا سړی یو علا صورت آدم علا صورت ابیم آدم په شکل د پلار دی چې آدم علیه السلام سي تور زراعت په سما شپږ لاس شپېته لاسا دا زراع دی په سما په دنګو ماشاءالله تم دنګ دنګ مزیدار دا به مزه کې یو شر به ټول پر په بګنی لګ دا چې تواره به ختم شي وفي روایت للبخاری و مسلم آنیتم آنیتم فی عذاب لوخ ذی پای کې سره ذری ورشو مل مسکو طلب مسکی ولکل واحد من زوجتان داریو د پاره وکم اس کم زخزیمی سمې وي دا معنی دا وایي یرا مخصوقهما من وراء اللحم لذلکی باب اغا نلې د پاندو د دې من ورا الا هم د غوخه د پاسه بدن نه نلې ښکاری من الحسن د حسن د وجه زمره خسته وي لا اختلاف بینهم دلته خو بنی دي نو اختلاف به بګنی ولا تباغض بغض بری قلوبهم قلب واحد زونه به یو تنزلی لکه یو تنزل چی وی په جنتیانو کې د درجی په لحاظ سره ادنا بکنی قال هو رجل دا باغ سړی یجی او بعد ما ادخلام چې راضی به پس داغینا ادخل آل الجنت الجنه چې عام جنتیان به جنت داخل شي سمانه نو کړه دم جنتی دي کنه ځکه زمانہ د کومه چې هغه دا خو غای چې تعالی رب شان دو بادشاہ دی یو بادشاہ د بادشاہ د دنیا نه لکه د دنیا یو بادشاہ دا چې سور دی کی بادشاہ یو دونه در ورکو هغه طالب پاکستان دا پکی بن کې لګا دا نو ساتل غوړي ورخه بالکل باندې دا بیٹری به ساتل غوړي استعمال نشي اس پکی بن کا الله بندا نو پاندې 50 کړه نو 50 هغه پینځو سره دا کا 55 کړه ولکم اشتات نفسو کا ستاد پار دی آغا چستا نفسونه غواړي یا عشرت امثاله غرف غرفت کرامتهم بيدي دا کسان هغه دي چې زما ته اراده ده ما د هغه عزت په خپل لاس ثابت کړی او ختم تو علیه مو می په لګولې فلم تر عین سترګو لیدل ندی دا یا سیزنا ولم تسمع اذن غوګونو اوریدل ندی ولم یخطر علی قلب بشر فضل د انسان باندې تیریدل ندی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن مسعود سے نقل کی چې یقینا زو خامخا پی جنم اخرنه د جهنميانو نه چوزي به د جهنم نه او اخره دې له جنتيان نه چې داخلي کې و جنت ته رجل یخرج من النار حبوا هغه خوش قسمت دی یار هغه سره وي چې راوځي به د جنت د جهنم نه حبوا په خلقوسو وان لك مثل عشره امثال الدنيا او استاد پارا پشان لفظ امثال د دنیا فیقول اتسخر بي روای بده الله تما پر ټوکی او تضحك بي وانت الملك تخبا سے قال فلقد رايت رسول الله صحابي ويقين چې ما نبی رسول الله ولید ضحکت وی خاندل حتا چې دنه پکې اهل دی او دا ملغلر د بار نه بخکاری نه دا به هغه شي چې بار دې دنه نه وی بار بخکاری کو لکه بار نه چې ګور دنه برس کاری دی به یو بل چې دین هغه لا را بعضهم بعض لکه چلته به سره خامہ خاطی دینو دا کی لکه نو رب کریم دا چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ښکارا کړ المیرو 6000 ذراعین دا شپږ زره ذراع یو میل چې دی کنه نو دا څه دی ستت آلافی ذراع شپږ زره شرعي ګز نو چې شپېتی نو ضرب ورکاو بیا شپېته میل دی نو شپېتو لته د پښپک زرو کې دغه ورکاوه ضرب ورکاوه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نقل دی قرینه پیدا ده کچره ابو هرره مراد رسو عن ابي هريره راضي بیا و عنه پکار واغا دا ځینې ځای وردا سیاق څه وخت لګی کنه ک ابو هرره مراد رسو بیا څو پکار نه د عنه نه مراد ابو سعید خدری دی دا رسو به قرینه ده ماشاءالله ولګیدل ان اهل الجنه لا ترى او نام جنتیان چې د خامخا یو بل بینی لا ترى او نا اهل الغرف من فوقهم ویني بخامخا اغا بنگلو والا من فوقهم د پاسه د دینه کما ترى او نل کوكب الدريه لکه څنګه چې تاسو یې نه اغا ستوري چمکیدونکي الغابره پاتی رستو دی ګرستي او دی غټه ستوري غټ پاتی اغا قاب د لیندیق دنه دا کم چې د وتر جې کې وته وي او د کته خاخي په مس کې دا کومه فاصله ده دومره دی چې یو سړی ته په جنت کې ملاوي شي د لیندی د قاب په مقدار کې خیر مما تطلع علیه الشمس او تغرو دا غره دا غره چې نور پراخي دي یا نور پېږي نه غړوبيږي تار سره چې دنه دا غره دنیا او دنیا کې چې ما فيها دا غره دا پینځه سی پینځه والا خبره ځان کې راواله دا نعمتونه ورته بیا ملاو شي عبد العزيز جوهر یقینا ادنا یو خوب کې مې یو جنې ولیدل زبردست خسته جنې و او د شپې مې خپل اذکار معمولات مو برابر کړی نو ما ته وی لاس کې یو کاغذ دی ما ته وی چې تل لستل کولې شي مې آو ایماله غرا کړ تعيش مخلدا لا موت فيها جنب تیرای پای کی مرګ بنئی وتلو فی الجنان مال حسانی او مشغولیږي با په جنتونو کې د خستو اخلاق او زنان او سره خستو مخونو والا سره یوی تنبه من منامک ان خیرا من النوم التهجد بالقران د خوب نه راویښ شه زکه د دې خوب نه ورته دی نو هغه څه څه دی څه دی هغه په قران کریم باندې ځان بي بي خو بکول دي او ځان چې دین هغه بي خو بکول دي او یې څه وایي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فنظر الى القمر نبی رسول الله سومه توبت ليله البدر پاوش په بدر کې په بدر تم بدر زکو چې سوار له صحابه شي د شیو بدر کې وقال انکم سترون ربکم یانا ایو نقطه ذکر کړی تاسو بخبر رب کاری نه کما ترون هذا القمر لکه څنګه چې دا یني ولا تزامون فی رؤیتی تاسو بد الله رب العزت رؤیت کی یو بل ته مصیبت نه رسوي او نه برسی کی تاسو ته مصیبت او د غنی د وجنا یراه المؤمنون بغیر کیفن اخیرنې نعمت چې دی نو هغه چې جنتیانو ته ملاويږي هغه د رب کریم دیدار دی سبحان الله هغه رب کریم دیدار دی امام نووي رحمت الله علیه کجن دی نو کې دي چې دا نقطه ډیره راخو ویلا امام نووي رحمت الله علیه وی دا ټول احادیث می ذکر کړو د پاره د دې چې د رب کریم دیدار نصیب شي د رب دل نصیب شي نو ځکه اخر کې دا حدیث راړو چې دا اخرنې نعمت ته او دا اخرنې نعمت ملاويږي ټولو کې اخر کې نعمت ته لہذا دا ټولو کې اخر کې حدیث چې دنو مناسب دی ورلې دې ورنلې دې لګا سبحان الله نورې په دې خفقان مکوا حدیث په بزخه او تاسو ټولو کې استاد دې کړه لګا په نقطه پیږي نه پیږي دا نه دی ګوریا ده وګورا دا ټول کتاب دا سه دې لکه جنت او جنت تطلل د الله په هدایت نو د دې ختمولم د الله تعالی په هدایت نه کېدا وي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم فارش نم تی دو گل پرز باندی دا دو شنبه چې وته شنبه یک شنبه نو دو شنبه پیر چې وته تاسو وای یوم الاثنين رابع عشر رمضان سوار لسم د رمضان دی سنه 70 او 6 و 600 دا په شپږ سوا او او یا 670 کې سبحان الله 670 کې نو خدوو می صدای عالم شکل و می صدا څه شو وې دې کې تنه فارغ شوم او مونږ ته الحمدلله نو سیم جمعه د ثانیه دی ها 25 ته 26 دی 25 دی ما په خیال 26 دی 26 ته غالبا او الحمدلله چې دا په اول کال ما ختمو او 1430 کې او 2009 کې نو هم په 26 تاریخ د جمعه د ثانیه باندې دا اختتام ته جنو رسیدل صدر رسیدل چک 20 تاریخ باندې د جمعه د ثانیه 1430 او 20 جون 20 سخت ګرمي و جون جولای اگست 20 جون باندې دا سبق دی راته روان دي کنه او دا نن سیم دی تاریخ ته لسم د اپریل دی نو بیا مئی او بیا چې دغه جون دوه میاشتې او پنځه ورځې مخکې یې دوه میاشتې او پنځه ورځې چې هغه مخکې شمسی د حساب سره لکه ادا غلي حق سره رب کریم دی تاسو او زما اخره خاتمه په ایمان کې رب کریم دی ما او تاسو دغه نعمتونه کوم چې نبی رسول الله والسلام ویلي دي چې رب کریم تیار کړی دي الله رب عزت دی ما او تاسو ته حاصل کی امام نووي رحمت الله علیه دې الله درجه بلند کی زمون د شيوخ دې الله درجه بلند کی او رب کریم دې تاسو لا او مالا دې ویلو باندې د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي او رب کریم دې تاسو په کورونو کې زمون په کورونو کې مدرسین او استادانو ټول په کورونو کې دې الله رب دې برکات نازل کړونو الحمدلله ثم الحمدلله الله په فضل او کرم باندې زه ریاض الصالحین ډیر په شوق باندې وام ولی وینا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي ورونو دغه زمون سبق دی نو تاسو وفاد خپل مدرسې سره دا بلری هغه وفا بدای تاسو به دې ته دعا هم کوئ هغه وفا بدای چې تاسو به د دې عملی ته دعا کوئ هغه وفا بدای چې تاسو دلته نو سعودي دي نه دا برسوي هغه وفا بدای چې تاسو دې ته نور له ترغیب ورکوي ځکه هر سړی دا غواړي چې زه خپل ټماټر خرڅ کړم او زه خپل چې دین هغه سبزی سودا خرڅ کم نو موږ هم دا غواړو چې دا کومه سودا هم راغستې ده دا سودا سوقوالي چې وای غستله سودا چې واغستې شي سړي ته سمن سمن پاتې کیږي څه پاتې کیږي نو موږ هم په دې دغیو چې سمن پاتې شي سمن پاتې شي انو تاسو به ترغیب ورکوي ان شاء الله تعالی چې دا اوس کوم تاسو ته پته لګېدلی خو لکه تاسو چې کله خپل ځایونو ته لړ شي او نور مدرسو کې ان شاء الله داخله والی بیا به دې ځای تاسو ته اندازه چې دین هغه لګي الحمدلله ټول استادان زمونږه دا خپل شوق سره خپل سبق دې نه وایي دوی مرونه یو بل سره خفقان راځي نو دا د اوسنا ووري ګوري کوم ورونو چې یو بل سره خفګان راغلي دي ما زورنه ور کړی دا وهل ټکول کړی دي زما تاسو سره ذاتيات خنشتي کما زیاتې کړی رب کریم نم معافي غواړم تاسو نه غواړم معافي راته وکړي خپل میس کې یو بل ته معافي کول یو بل څه کول معافي کول بالکل دنن دا ارث چې دنا ختم روم میس کې راځي بس اوس ولا چې څه شوی دی هغه بشوي لیکن یو بل ته چې دن هغه معافي یو بل سره ملاوېدل هم نبی اسلام حدیث ویل چې دریو ورځې نه زیات چې دن هغه د مؤمن د شان نه ده نه ده چې دی به چې دن هغه د بل مسلمان سره بایکاټ کوي صحیح شولا رب کریم دې زموږ تاسو اخره خاتمه په ایمان کې سره زموږ تاسو د متعلقین او رشتہ دارانو نه او سره زموږ د خپل خپلوانو نه زما مور او پلار تاسو مور او پلار ټول دې رب کریم مغفرت نصیب وګرځي کوم شيوخ چې وفات شوي دي الله دې داغي مغفرت نصیب وګرځي کوم چې ژوند دي رب کریم دې داغي او جندونو کې جندر برکت واچي الله رب عزت دې داغي دا سورې په مونږ باندې تعبیر لري تدبیر وخت پورې جندر اغلري